الرحمن الرحیم د دو سلوی اختمی صفحه نه مصنف رحمه الله وی وی مثاله مثال د حدیث حسن بسی ما اخرجه الترمذی اتا سمخ کې ویل چې په علم حدیث کې اے دې کې با تابعی وی د کمزوري شي په کې په خبره باندې لذالک نظر الحدیث عن مرتبه الصحیح د دې یو راوی د وجنا راکت شو حدیث د مرتبه د صحیح نه اله مرتبه الحسن په دې علم کې په هغه عقل باندې فیصله کیږي مراتبه د حدیث حسن مراتب وهو من ادنا مراتب الشهید او دا د ادنا مراتب د شهید نه ده ثم بعد ذلك بیا پس د دې ما اختلاف به تحسین روات حدیثی چې اختلاف راغلی د علماو په تحسین د روات د حدیث د دې کې او تضعیفه او دا غي د ضعیفوالي بارک لکه حدیث د حارث ابن عبد الله عواصم ابن زمرہ نو دون قولهم دا غره د دې مرتبه نه کته چې دی وی هاذا حدیث صحیح دې دواړو کې فرق دی که هاذا حدیث صحیح وی دې مرتبه اعلی ده او کوي چې صحیح الاسناد نو دا داغه نه په مرتبه کې کته دی وکذا قولهم دارنګ قول دوی هاذا حدیث حسن الاسناد وې دا حدیث دې دې اسناد حسن نه دون قولهم دا د دین کته ده ری وینا جو هدا حدیث حسن وګوره دواړو خبرو کې فرق راغی لانه قد یصح ویشان داده قد یصح تاسو کتاب نه ګورئ په دې حدیث کې چې دی وای دا حدیث صحیح دی نو دی وای هغه پنځه شروط په کې ټول برابر دي اما اذا قال هذا حدیث صحیح الاسناد فقد تکفل لنا نو د زمواري واغ سمون د پاره به توفر شروط شروط ثلاثه په پوروالی د شرطونو درو د شروط د صحت لا واغسر اتصال الاسناد ده سند متصل له وعدالت الروات را روات عادلان دي وضبطهم او صاحب الضبط دي اما نفي شذوذ کیو حافظ د حفاظ الحدیث نا معتمد علی قول جلاغه په قول اعتماد شوی وي چې هاذا صحیح الاسناد ولم یذکر له علت نو دې د علت ذکر نکړي شي نو ظاهر دا دی چې صحت المتن دی ځکه اصل عدم علت او عدم شذوذ ده وصلی الله تعالی علی خیر قرآن محترم اوردن کو تاسو د شیخ القرآن سید امیر حسین مرجع صاحب نه اصول الحدیث کتاب تفسیر المصلح وګورئ ریکارډینګ سردار علی تر فروش 0313 85 87